يا ايها الذين امنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى مفسرین د دې آیات نه د پنځیشتو مسائلو استنباط کوي يا أيها الذين آمنوا معاملات الشرعیو باندې عمل کول د ایمان تقاضا ده کله انسان الله پاک مال ورکړي تجربه په تجارت کې نه چا سره تجربی د تجارت د صنعت مال نه نو الله پاک دروازه پرانست پرانستا د قرض اول پنځه مسالې اذا تداینتم بدین جواز د بیع په فرض سره دویم جواز د سلام ورپسې پنځه مسلې منشي کاتب باندې کتابت لیکل فرض دي کفایي یا عین دویمه حاضره کله چې لیک کوي نو دواړه فریقه به حاضری دا گناه دی پینزم کتابت علوم شرعیو نه دی کما علمه الله الله یې ځان ته نسبت کړی دی ورپسې شپږ احکام مکتوب کې د قرضداري اقرار لیکل ضروری دي ولیم لیم عذر دې پکې نیابت جایز دی پنځم د نیابت اقسام وسی وکیل ترجمه پابندی په پیو لګای چې مال خراب نکی او تفصیل ما کړو ورپسې نه احکام لچی کوي کتابت نو پاغي دي گواه نسی واستشهدو لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان واستشهدوا شهيدين من رجالكم اسلام شرط من رجالکم اتم تحمل د شهادت فرض کفایي ولا يأب الشهدا او نه هم ادا د شهادت فرض عین ورپسې پنځه احکام اول لاس پلاس حاضرتن دویم اشهاد پکی ضروری دی و اشهدو پنځم د احکام د معاملاتو په علوم الشرعیو کې داخلي دي واتقوا الله ويعلمكم الله ورجل وامرأتان فليش او دا استثناء منقطع ده د امر بالکتابتنا لاس پلاس ورکول غسل دي خیر دې کنلی کی لیکوال داغه اجرت نور کوي ګوا هغه روز خراب ده پیسې لګي لګي دی آیت المدینه کی احکام متعلقه د دین د پاره د حفاظت تمال غټي مسلې لس استحباب د کتابت دستاویزه وتذكر إحداهما الأخرى پینزم انکار شهادتنا د دې معنا ولا يعب الشهداء اذا ما دعوا شپږم تتمه د مسلې د استحباب د کتابت الا تكتبوها لاس پلاس سوداگیری خیر ده نهم د کتابت موقع نوا وان کنتم علی سفر ولم تجدو کاتبا یا گانا دا فرحانون او یا امانت ته ومن یکتمها او چا چې پټه کړه دی لره یقینا ګناهګار دی زړه ده والله والله بما تعملون علیم پکارونو ستاسو په هده دې مخ کې آیات کې بیا جل ذکر شو په کتابت او په اشهاد دی آیات کریمه کې بیع مؤجل ذکر کوي پر رهن او په امانت کمزه کې د جګړې لغتن دوام استمرار او ثبوت شریعت کې بندیدل د یو عیني چیز دی د پاره د وصول د حق چې قرض دی د دې د پاره چې په وخت عدم د ادا د حق کې د هغه عینی څیز نه یا د هغې د منافعو نه خپل حق حاصل کړي مثال ما د تانه قرض غستو تا پټې میخه قرضو نشوا عینی غمی خرصی یا دغی منافع دی دتا سرا داغینا خپل حق حاصل کی قرطبی لکلی دی چې رهن دلالت کوي په رهانون چې مرهونه و پلاس د مرتهین مثلا ما تعالی می خدر کړی دا زراهینی او تمرتهینی راهین تب نو واپس کیږي تر ادا ده مقبوضه صریح دلیل دی د قبض د مرغونی شرط د صحت ترهن یا د اتمام بنا بر اختلاف اوس د مرتهن په قبضه کې ده نو د دې دا مطلب نه دی چې دې به ته فایده اخلي بلکې دا د پاره د حقوق مجاهد وی درهن د جواز د پارا سفر و ان کنتم علی سفرین کاتب لکن کې نه ولم تجدو کاتبن جمهور وی سفر دی نه پیری اتفاقی کاتبی او دلیل په دې باندې حدیث د صحیحین بخاری مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفقی د ازواج متطهرات د پاره منافع د مرهونی پټی کی کوټه دا مثلا وجل زوائد د مرهونی د پټی غلا جوار غنم رازی شولا رازی مرهونه پټه هلاک شو یا استهلاک راغی دغه مرتهن زامن دی د عقل د دین او د قیمه مرهونه د لسو زر روپو وا سیلاب راغی غوامی خوا سلیت دی ادرولا یا مړشوا پینځه به قرضدار ورکی راهین به ورکی منافع غوجل دا کوټه د په پټی کې شړه ده ارتاویږي تپکی اوسیگی استعمال دی حرام او که او دی که نو زمان نشتا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې کل قرض جر النفع فهو حرام او سیو خبره ده کال کی هفته کی کاملا شملی روڑی د رهن نمخ کی د قرض نمخ کی یا ما در کولی اصدر کوم جایز دی شملی می بدل کی په پوی ونی پست قرض نه ما جایز زوائد د برهونی جوار غنم حالاکی راغی اسمانی افتا گلی اوشوا تا زامن نئی مرتهن زامن ندی استهلاک راغی ساروی دی یخنی تله ده تا بهر ادرو مرشو جوار دی سوری تا دی نکڑو اچ دی نکڑو راست شو باران پیو شو نو په صورت د استهلاک کې زمان د قیمت به معلوم کی نو زمنګ د ملک غنی دا ناجایز زکوي چې سړې پیسې ګرځي یره دا ز په غاڼه ورکوم پټې دي غاڼه کو نو د پټي غلا دا زوایت دي منافع نه دي نو هغه زواید موږ منافع لروړو او دا غي استعمال کو وی ولی ما چې پکې تخم کرلې دي تخم دې ټکټ کا سره مې اچولې د سری پیسې ټیکټ ته پاتې جوار دی مال یې نشي را کولې ولې کمال راکای نو زبیا قرض سره در کوم احساس به یې ماته چې پټې مې شته خو د قرضې د لاسه درمن غله ماله نه راځي زه به کوشش کوم البته مرتهن وي چې زه دا سمبالولې نشم خرچ کم ما اجازه تو کو خرچي خرڅولې شي متهین وی چې زه نشم سمبالولې ته ځان له سمبال کا ټیک ده ناجائز شیخ رحمه الله وی مسله ما وکړه نو د کروڑی یو سړی درس کې شاملو حدیث چې منسوخ نشي د دې مطلب دا دی میخه می در کړی دا غاڼه دا در سره سلو روپو خوراک پوری او د سلو روپو پیتی سر په سر سلو روپو خوراک خوری پای د دوو سو کوي سل د سلو په عوض کې سل زما پیسې دي د تا سره وي کله چې ما قرضه درکړه ته به زما پیسې ما ته واپس کی سړی راغی شیخ صاحب ته وی چې هغه سړی خو مشکات کارا کو نو شیخ صاحب ورته وی چې دب پلاسی خي بر مرقات لیکلی دي چې دا حدیث منسوخ ته به آیت الربا دبل مولی صاحب ته کتاب کارکا مشکات چراوړ برای لاس خینی وی لاس لری کا چې لاس لری کا وی حدیث منسوخ ته بی آیت الربا بیع مؤجل بالکتابت مداینه دی آیات کریمه کی اعتماد کم گانا دیر امانت منا یقین اعتماد لله ما في السماوات وما في الأرض حلب ته سفر دی د پیسو ضرورت تی راغی د سړی در باندې اعتماد نشته فریحانون که اعتماد دی نو امانت لله ما فی السماوات دلیل توحید عقلی پنځم نمبر او یوشتم کې داغي اجزا دویم اتشتم کې کیف تکفرو درم یوصل تلور شپیتم کی و الہکم الہ واحد نو دا پینزم دلیل شو او د دې اجزا دي لله وهو بكل شيء عليم غیب دانی مجمل ذکر وا اجمالی دلته کارسازی اجمالی کړه وان تبدو غیب دانی مفرد غیب دانی دلته مفصل کړه او دا خلاصه د صورت تا تکمیل صورت تا اعاده د مقاصد اربعو کی لله توحید آمن الرسول رسالت لا يكلف الله انفاق دوس مطابق چار دشته جهاد لبزی مال دې د وس منافق آمن الرسول او تحقیق د مضمون د صورت چې په دې بقره کې چې ذکر شو نو پیغمبر ایمنی آمن الرسول دي ته تسجیل المسله وی صحابه ایمنی والمؤمنون ترغیب ورکي چې د خپل وس مناسب طاقت صف کول ضروری لا يكلف نفسا الا وسعها نفسی وسع جهاد مالی انفاق د پاره د نشر او د اشاعت د مضمون د دې صورت سورته بقره ډېر لوی احکام ذکر کړو نږدې سره مناسبت شهادت پټول ګناه فإنه فسوق دلتا وعید ذکر کئی چې متصرف او خالق دی نو عالم دی والله بما قالون علیم او د دې آیات د سره مناسبت دی اعراض دي که جواهر دي سماوات د عظمت لپاره مخکې ذکر کو وان تبدو ما فی انفسکم ما عام ده ټول افعال د نفسونو اختیاری که غیر اختیاری مقصد د آیات دا دی چې ابداع او اخفاء الله ته برابر یو مناقشه ده دا کار دی ولی کړی دی. د ولی جواب د چا سره نشتا مناقشه نو فیغفرو کی یو قسم شو ویعذبو کی مناقشه شو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ د مفسرینو په دې کې دوه قول دي اکثر وی دا آیات منسوخ ته فلا یکلف الله سره ما عام دی اختیاری وسوسه که غیر اختیاری او تفصیل حدیث ته مسند امام احمد ابن کثیر چې دا آیات چې کله راغې نو سخ شو په صحابه وو نبی علیہ السلام چې مونږ خو مکلف یو په داسې عمل چې د طاقت تلاندي کله کله زمونږ په زړه کې خدا سي وساوي سراشي چې مونږ ویو پیر دي شو سکار دي شو خو چې دا نه وي نبی علیہ السلام وی دا سینو پکا عصینا نو پکا سمعنا وعصینا پکار سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير زين ابن جرير قرطبي ابن عطيه ابن كثير چې دا آیات محکم دي دری وجوه محاسبه گناه او معاقبه لره نه د مستلزم اوس ما وی حساب کله په عرض سره کیږي نو نسخه ته حاجت نشته دا دلالت په اختیار کوي بی اختیار وسوسه پکې تنلی دا محاکمه بداشي چې لفظ د معافي الله چې انسان مکلف کړی دی نو امور غیر اختیاریه نه ځکه هغه د انسان د طاقت نه بهر دی نو لا نفرقو په نفس ایمان کې مراتب د درېمې سپاري سروي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض قالوا وی سمعنا نه تعلیم دی او دې کې دغه مدح ده مسله مسجل کړي دویم عقیده احکام دیر تسجیل د حاکم حکم نامه په دسخط د نائب او د نورو ملګرو آمن الرسول نور ملګری والمؤمنان والمؤمنون دریم وي چې دا ډېر اول اخر د یو بل سره موافق مراعات النظیر اول کې د مؤمنانو ایمانیات ذکرو یؤمنون بالغیب دلتا دا غیب تفصیل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مؤمن به ذكر شوى وعليها مکتسبت کسب او اکتساب کې فرق دی کسب چې په اسانه کوي تکلیف پکې تنه اکتساب چې په زور سوال دا دی چې بدعملی د انسان نفس غواړي الله دې مکه یو سړی اوچ پوچر او جخوري لها ما کسبت نیکی کی ما کسبت مکو گناہ کی وعلیها مکتسبت پکار دادا چې د نیکی سره عمل ګران مکتسبت ویلې وي د ګناه سره کسب ویلې وي ورشي چې تارو جبی لور شي انجام د ګناه هغه سخت دی د عاقبت په لحاظ سره بد عملی اقتصبت مفسرین لکی لها ما کسبت اجتهدت لا فإنه لا يزيع وعليها ما اقتصبت اجتهدت في تحصيله ربنا لا تؤاخذنا تعلیم المسأله اختتام د صورت په دعا سره صورت ګران احکام په کتړیر لیدلی دی که زمونږ نه څه پاتې شي نو ته معافي کوه هغه نسیان او خطا نه دی مراد کوم چې ګناه کې نشتی حدیث کی ورته اشاره ده چې رفع عن امتی الخطأ والنسیان ان نسینا او اخطأنا آیات نا معلومه شوا نسیان معنا ما وکړه خو که عام شي نو طحاوی جواب کوي ان نسینا اترکنا آیات کریمه وی چې په خطا کې مؤاخذه شته یو کار کوي او قصد نه قصد تامه معتزله وی چې په خدای کې ګناه نشته نو موږ وایو چې ترک د تثبوت د جنایت دی د دیو جن کې یو انسان مجتهد دی اجتهاد کې خطا شي الله پاک ثواب ورکړي پچاو لګیدو تاوان هغه ته ورسید ته مجرمی ربنا قولو داسی ہوئی اے رب زمنا ولا تحمل علینا توحید رسالت فانصرنا نو امداد کی زمون سرا مقابله د قوم کافر کی جهاد انفاق راغی کافر سره چې مقابله کوي نو په غیر د جهاد او د انفاق نه کیږي جهاد لذي تو خبوړي انت مولانا ګنا پدې کې د دریو چیزونو ضرورت دی یو تو د ګنا فيما بينه وبين الله واعف عنا دویم چې پرده در باندې واسول شي واغفر لنا دریم چې ترس در باندې وشي کوم تکالیف راځي الله هغه مونږ ته آسان کړي دیمه عفو گناه لري کول واغفر لنا د گناه اسباب لري کول ورحمنا درجات پورته کول ام معنا کوي واعف عنا رانی کی زمون دا عمل نامونا فيما بينه وبين الله وغفر لنا پرده را بنی واچی گناهونه زمن خلقو ته مخکار کئی ورحمنا آئنده می الله بچو ساتی د گناهونو او د خلاف کولو د دی صورت فانصرنا علی الكافرین چې څوک د دې صورت د منکر دي نو الله د موږ سره امداد وکړي خاطر او حدیث النفس نه خیر تی معتبر او نه شر هم خیر تی معتبر عزم خیر شر معتبر مراتب القصد خمسون ذکرو الفیه د صورت په ابتدا کې شلو آیاتونو کی تمهیدی بیانو خطاب د یوشتم نه تذکیر بالنعم الاربعه نشته نشته کړی دنیا کې چې سدي دا مې ستاسو د پاره پیدا کړی دي خلق لكم ما فی الارض جميعا نیکه می ستاسو خلیفه کو قبول د توبې می وکړو کتاب خاص تمهیدی رکو کی پینزو درې خبرې نړون کې د دین تحریف کتمان ترک عمل دریم ما به قوام الدین صبر صلات قیامت سبحان الله دویم کې د پلار نیکه خباستونه کتاب نه مني سنت نه مني قتل خلو کی بل بدنامی تکیمه کی پینزو پلیت جماعتونه ختمه د دنیا مینا اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا سلور مناعه د انبیاء علیهم السلام د پخانو دو انکار کړی دی سلیمان علیہ السلام جادو ما کفرا هاروت ماروت انما نحن فتنه کنه شبه تفصیل کې ما ذکر کړی وی ابتلانا مسله د رسالت د ابراهيم عليه السلام تر سپاری پوری د دریو غټو مقصدونو بیت الله د توحید مرکز تاسو د شرک ډکړه پیغمبر مصداق د دعا ربنا بشر بهذا النبي توحید د ټول انبیاء علیهم السلام دین شپږ اعتراضات پر رسالت بنی اسرائیل په دې مغرور پلان نکز ابراهیم علیه السلام دعا د پیغمبرای کړی دا مستحق منګی لا ینال عهد الظالمین دویم یعقوب علیہ السلام وصیت په يهوديت باندې کړی دی سلورم دعوت دینی باطلتا کونو هودنا و نصارا نه نه بل ملت ابراهیم حنیفا بیت المقدس پر خودا ټول انبیاء خلا جواب مشتمل په څلور علتو دوی اجماع دي طرف مقصود نه دیم چې د عادت څوک تابع دي او د شریعت څوک تابع دریم اهل کتاب تفقط ده چې د نبی اخر الزمان کعبه به بیت الله بلا سلورم چې زم نه د قریشو پاتې شي او نه د يهودو نه دلی صفا مروه بوتان دغه جواب دیار لس آیاتونه تتیمه روشنائی مسئله پورا شو دا پار دا نفی دی شرکی فعلی توحید مسئله د پاره د نفی د شرک په شفاعت کی واقعات په سبیل د لب نشر غیر مرتب آیات طویله امور انتظامیه تنویر فما قبل امور مصلحه لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا خلاصه شوا خلاصه د صورت شوا په دې صورت کې تمهید شروع آیاتونو کی مقصود خطاب عام خطاب خاص پینزان وعد بنی اسرائیل سرد تتیمو د په د دریو شبو په چې په توحید نه یا شپک شبې په مسله د رسالت درې قسمه قواعد د فرد سره تعلق د ملک سره تعلق د کورنۍ سره تعلق سلورو آیاتونو کې دعوی توحید یوشتم یوصلوم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وم والله بما تعملون عليم واعلموا ان الله بكل شيء عليم نهم عیسی علیه السلام او لسم هارون علیه السلام یو لسم شمویل علیه السلام شمویل قایا تن شده مخلوقات فعلو فعلو تملکا مریم بی بی د آدم علی السلام حوا ملائکو کې د دو فرشتو جبريل او میکائیل صورت کې دلایل عقلیه وم والذي خلق ما في الأرض جميعا أتم الم تعلم ان الله له ملك السماوات نعم لله المشرق والمغرب سفاري صف لسم بديع السماوات والارض يو لسم قل لله المشرق والمغرب دو لسم ان في خلق السماوات يا لسم عرسي الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم شعر لسم آمن الرسول لله ما في السماوات الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يوصل شفق شپیتم پنزم حجج قطعیه فریدی گمانو پس روان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل یوصل اویم کی زجر د دو په شرات ځای غو په پیغمبر پاک او صداقت ته قران اول وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا شک دویم مثالنا ان الله لا یستحیی دریم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم إيمان نروری صلورم تحريف يسمعون كلام الله ثم يحرفونه پینزم تاسو به اتحدثونهم بما فتح الله عليكم شفاقم نو اخیری سره په کتمان اسما د کفارو په دې صورت کې یو ابلیس سرغانا لیډر او جرنیل دویم جالوت وقتل داوود جالوتا دریم فرعون او سلورم فبهت الذي كفر كأن في فيه الحجة نمرود امم سابقه په دې صورت کې لس يهود نصارا صابئين مؤمنان منافقين کافران اهل کتاب مشرکین بنی اسرائیل زینا په دې صورت کې اماکن بابل مقام ابراهیم قبله صفا مروه القریه بلدن آمنن مسجد حرام مشرق مغرب مشعر حرام هغه نومونه چې په هغې کې اختلاف دی چې دا فرشتي دي که بادشاهان دي که شیاطین دي هاروت ماروت دیارلس آیاتونو کې زجر کفار ته باقوالهم الشنیعه وافعالهم القبیحه رم ويل للذين يكتبون الكتاب انزم وقالوا قلوبنا غلف شفقم وقالوا لن يدخل الجنة وم قالت اليهود ليست نصارى على شيء اتم ومن أظلم ممن نعم مساجد الله نهم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله لصم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يولصم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا دول السم وإذا تولى سعى في الأرض يا لسم إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم العلم کلا چې خلاف دي د دین شروع کو نو بغاوت ته ورسي هغه صورت چې پاره کې پنځه انواع پنځه خطابات یا شپږ پنزم عفو عن القتل شپغم حياة بعد الموت وم د سوري د خوراک انتظام تزليل الغمام والمن والسلوى اتم دوبو انتظام اجستستا دو نقمتا اول رجزن او دویم ذلت دویم خطاب کې درې پلیتې د دې نقض عهد حیل په حکم د الله کې الله وی او غوالاله کوي دریم قطع ددې پیغمبر او که شپږمې ذکر کړئ خلاصه د ما سبق سره د تیمو هغه صورت چې پاغي کې دریس زې زیر مؤمنانو ته اولئک علی هدى من ربهم وبشر الذين آمنوا فمن تبع هدايا الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إلا الصم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شفع الصم إن الذين آمنوا والذين هاجروا ولا الصم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اتلسم ان الله الصابرین نلسم الله ولي الذين آمنوا شلم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يرشتم ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا دوشتم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار درشتم منافقین کافرین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء يكاد البرق يخطف ابصارهم د کار تورنا پشان د غټو وان من الحجاره د مشرکین او تشبیه ساروان کما الذي ينعقو انفاق د مؤمنانو مثال مثل الذين ينفقون اموالهم دانا کافر کمثل صفوانین بیا د مؤمنانو مثال د انفاق مثل الذي مثل الذين ينفقون اموالهم دوسو تلور شپیتم دویم مثال د انفاق د منافقینو ایود احدکم ومن يتغار بعد ذلك فله عذاب عليم سديدشتم إن الله لا يحب المعتدين بنزشتم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة شفجشتم وإذا قيل له اتق الله ويشتم ومن يبدل نعمة الله اتشتم ومن يبتد من زد منكم عن دينه ويشتم ومن يتعدى حدود الله ديرشم والكافرون هم الظالمون دسو تلور پندوستم نو ختمی فإنه آسم قلبه د دې صورت لن مقصد شلو آیاتونو کی تمهید عظمت تشان د کتاب حال او معال د فرق و سلاسو تمثیل داغی په مستوقف او په باران مقصد تر دې 283 پورې کتاب عام شرائط الوهیت حمکن حمدان مخلوق کې داغي نفي نوری بی علم ناری مردوب خاکی عاجز دویم باب خطاب خاص انسان وعد بنی اسرائیل سره د تکینو مشفق امور ذکر کی او مصارف ته انفاق او خپل بارک الله للفقراء الذين احصروا في سبيل الله تخویف او زجر چې څوک څوک خوري الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي آیات طویله کی آیات ته مداینی امور انتظامیه او اخر کی خلاصه د صورت لله ما فی السماوات سورت بقره د دې امتیاز چې دا ممیز د پسا یو اجابت الدعا اتم، تقابل نهم، مثال د اور او د اوبو لسم، نعم اربعه یولسم، نفی د شرک فی العلم او دولسم، اصول د یهودیت بیالیس تریالیس کې اطلسم مباحنا نلسم قولوا للناس حسنا شلم فبدل الذين ظلموا توقیفی کلماتو کی تبدیل یوشتم اتستبدلون الذي هو عنا بالذي هو خير مخکی به د نبی اخر الزمان خبر ورکاو یو کم نوی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا پنځشتم هغه صورت یود احدهم لو يعمر الف سنه یره چې زر کال ژوند دی شپږشتم هغه صورت چې پاغي کې نه شبهه پر رسالت راتلی او دغه جواب ویشتم یو دیرشم غټ ظالم ومن ازلم من منع مساجد الله دیرشم یو دیرشم هر یو وی زپ حق الا من کان هودن و نصوارا هغه سورت چه د ابراهیم او د یعقوب علیه السلام وصیت پکی ته ذکر دی دو دیرشم د ابراهیم علی السلام ذکر و ایزب تلا ابراهیم ربه د پاره د درو خبرو څلور څلېختم د شر او د خیر قواعد خودل پینځه څلېختم اتلس قواعد د تدبیر المنزل شپږ څلېختم شرک ډیر سخت دی د قتل نه الفتنه اشد من القتل وڅلېختم شپیتم هغه صورت چې د کتمان د شهادت ګناه ومن یکتمها فإنه آثم قلبه ومن ازلم ممن شهادت عنده من الله یو شپیتم اصلاح د يهودو د مغضوب علیهم دوش پیتم دا غسر مناظره اعلان مباحله دریش پیتم نړم به بدی امیری چیف بدی او سلور شپیتم کته نور امتیازات په صورت لټای چې سورته بقره په سم ممتاز لن وای شل ذکر کا اول صورت چې په مدینه کې نازل شوه د دفاره د رد د يهودو هغه سورته بقره ده دویم هغه صورت چې پانی کې د منافقانو خود تشخیص خټې ستونه یې کړي دي ولا ای سی جی ولا کړي ده دریم هغه صورت چې پاغي کې مسله د استخلاف ذکر ده سلورم او نواهی مخصوصه د بنی اسرائیلو پنځم نعم خاصه شپږم داغو پلیتای وم نهم هغه صورت چې پاغي کې د تهذیب الاخلاق لس صفات ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لسم اقسام د طلاق او د عدت د درېزه یو لسم هغه صورت چې واقعا د طالوت او د جالوت په کې ذکر ده دولسم هغه صورت چې امثله د انفاق ذکر کړي یار لسم حرمت تریبا چې سود حرام دی او شلم هغه صورت رد پر رسوم د جاهلیت شیخ تپنکر رحمه الله به فرمایل فاتحه کې دي اصول د دین اظهر او بقره کې مزامین څلور بهتر صورت کې څلور مزامین دو ثوابت او دو لواحقه حوامیم سلق غوندې ویو چې څو شو په عنوان د الحمد لله رب العالمين بقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم آل عمران کی د نصارا او پشان د عادت نه نشا کی قوانین سوار لس احکام د رعیت او یو کړي مائده حل حرمت انعام دویمه حصہ د قران شروع حرس انعام پزان محراموي جامع پزان محراموي اعراف او سره مسرر سوا لکه موسی علیہ السلام اول صورت ته تشجیح انفال قوانین توبه اعلان جنگ نه صورتونو کې نفي د شرک په تصرف وو کې باللسان دو کې بالسنان یونسنا بیوسید مخلوقاتو فوت تفری یوسف دلیل نقلی رعت تنبیحات ابراهیم وقائی بنی اسرائیل د مسلې د تسلیم د پاره آیات معجزات کهف رفض شبات اربعو مریم تتیمه طه تسجیل انبیاء یو موسی علیہ السلام نه بلکې ټول انبیاء د پاره د دې مسلې حج شرک فعلی مؤمنون تحلی بعد التخلی سوره نور په مقتدا به تهمتونه لګي خبردار په مسله بد ګمان نه شي کومه مسله فرقان نفي د شرک په برکت شعاع قومونه چې د دې مسلې نه منون کې الله هلاک کړ سیقت سورة تسلیة للنبی صلی الله علیه وسلم بالواقعات السبعه نمل دو مسلی غیبدان الله موسی علیہ السلام نه نور ترینار وی سلیمان علیہ السلام نه مالی لا ارل هود هود از الله صالح علیہ السلام نه لوط علیہ السلام نه قصص تشجیح عنکبوت ابتلا روم اعلان فتح لقمان ها دلیل چې دا مسله او خیرانم کړی دی واځي انبیونو سجدینا نفی د شفیع قاری فی البرکت فاتح تفری یاسین کی دلیل نقلی د حق پرست چغه صافات عجز المستفین صاد ابتلو بالمصائب زمر خلاصه حمیم مومنو ربط تفصیل د دعوی د صورت زمو زمر ویلیو چې فعبد الله مخلصا له الدين نو حمیم مومن وی داغی یو جز راخلی دا عبادت فدعو الله مخلصین له الدین او د صورت دعوه امداده خلاصه سلور دلائل عقلیه یو دلیل نقلی تفصیلی د موسی علیہ السلام دلیل نقلی اجمالی د انبیاء علیهم السلام یو دلیل وحیی و دلائل شو د من نه منونکو لپاره بیان د عذاب دنیوي یو نمونه د عذاب دنیوي هلاکت فرعون عذاب اخروی ثبوت قیامت لپاره دلیل انی لمی تسری دریوارا د اصلاح د منکرینو لپاره امور ثلاثه تمهیدی بیان په څلورو طریقو سره د پاره د عظمت د دعوی او بیان د اهمیت د دعوی په عنوان دیګر حوامیم دی حوامیم سبعه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې حوامیم مودي او دروازې د جهنم مودي دی دی ته عرائس القرآن ویلی دی انس ابن مسعود رضی اللہ عنہما مرفوعا دی ته دیباج القرآن ویلی دی یو روایت ته چې د دې باغچې خسته او شنی یو بل سره نږدې څوک چې غواړي چې دغه باغچو ته لاړ شي نو دا صورتونه دی اولدي او دا صورتونه په هیر راغلي دي ترتیب نزولی او ترتیب قرآنی یو شان دی مخکې توحید فی العبادت ذکر شو نو دلته توحید فی الدعاء ذکر کړي دعا جز اهم د عبادت دی دریم مخکې اثبات د مسلې سره د تخویف یو نو شو نو دلته مثال خاصه د تخویف دنیوی پیش کی چې فرعونین می تباه کړو په دې مخ کی صورت کې رد شرک فی الدعاء فی العبادت نزلت فی الدعاء په دې مخ کې صورت کې تعریف د قران نو دلته عظمت د قران دعوا د صورت رد د شرک په دعا و پیری دولسم څوارلس درې څلېختم شپېتم پنځه شپېتم او څلور اویا چورتر سورت چې کله ختميږي قالوا آمنا بالله وحده اثبات د دعوی د صورت چې کوي دعوه د صورت رد د شرک په دعا پینزو طریقو سره یو رد یو اقسام د شرک کوي دیم په دې صورت ادله عقلیه پیش کوي دریم واقعه د رجل مؤمن پیش کوي سلورم اهلاک د فرعون او پنځم ذکر د عظمت د دعوی عنوانات تاغی ذکر کئی اسماء الله الحسنى بحسب المقررات الله عزيز عليم غافر قابل الطوب شديد العقاب ذو الطول رب حكيم العلي الكبير رفيع الدرجات ذو العرش الواحد القهار سريع الحساب سورت د سهولت لپاره درې بابه کا اول څوار لسم پوری کا فدع الله مخلصین له الدین نو دویم یو پنځوستم پوری کا او دریم داغینه تر اخیره پوری کا نو هغه پورو تعویل کوي اسم من اسماء الله تعالی ابن عباس وی اسم الله العظم دا تعویل دی احتمالی شاویلی دی اسم من اسماء القرآن چاویلی دی اسماء د باری تعالی ته اشاره ح حمید میم مالک چاویلی دی قضی ما هو کائنون نو د حمنا به مشتق شي جامع البيان وي راجح تفسیر اعجاز د قران ته اشاره زکا پدی پس صفات ته قران ذکر کیږي لکه الف لام میم اعجاز د قران ته اشاره وا نو معقب بالصفات شو اول بعد اتلسمه پوری ایماندارو یو خط می راوړی دی ال چې تا مؤمن زده کړی مؤمنانو مؤمن خط راوړی دی او نوم داغي مؤمن دی راځي چې وروره می درته خط د چا دی د کاتب مع المکتوب صفت او تمهید مع ترغیب او پدې کې نه صفات د غراوړون کې ذکر دي دراوړې شوی تنزیل کتاب درالیګون کی لوی کتاب د لوی ذات ته طرف نه العزیز صفات د قدرت ته اشاره غافر زم شپیتا کالا دی شرک کڑی دی مومن دی ووری دا قرآن دی ووری دا غافر الزم خوب کې الله پاک مړ خپل نه راضي الله یې چاته وخی وی الله وبخلم وی ته دومره عاجزي چې ابو ایوب سجستانی پتا جنازه نه کوي قل لو انتم تملكون ان رحمت ربی اذا لام سکتم خشیت الانفاق غان با بخون کې د ګنا د توحید والا غافر الزم قبل ان کې د توبه د شپېتو کالو مشرکو او توبه یې وستا څخه ځابونه خوند طاقت دا دوا د توحید والو سره لګي د غافل ذنب وقابل التوب او دوا د کافر او د مشرک سره هغه چې کله خط ولید توبه یې وستا او کړای شروع کړه ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا مسله بالکل واضح ده په توحید د الله کی بی دلیل جګړه کوي نو کبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا اوله خبره دنیا لک شی دی دوکه دی درنی کی تالا را گڑوڑ کی دا دوی فی البلاد فکلو کی ګډ وډ ګرځیده د دوی تقلبهم تقلب باب تفعل د پاره د تکلف دنیا دا چې دین ور سره نه نو ددو اطمینان نشتا لوبهم فی البلاد بقره کې ما ویلو چې لفظ د تقلب دلالت په استراب کوي قد نراك تقلب وجهك في السماء وجادلو بالباطل جدال په قران شعر ورتویل کهانت مختلف تعبیرات او ليدحضو چې حق نړۍ جدال صفات ته صالحینو د خلکو په زړونو کې شهرات پیدا کړي او وجادلو بالباطل پینتیس د دې صورت کې راځي دریم امر د اصلاح د منکرانو د پاره عذاب عقبه دغسی ثابت شوی درمستا په کافرانو چې یقینا دوی دي دوزخیان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم دریم عنوان شرافت تخط دی مخی کیوی چې د خط او څوک دشمنی کوي نو کافر دی اوس وی چې دا خط چا سره دی ومتم نهم کې نو فرشتي هغه لره دعا کوي هغه کسان چې پورته کوي عرش او څوک چې دي چاپیر داغي دي تسبیح وي سرستاین در خپل ويؤمنون به ایمان وروړي په دې چې د عذاب هیڅ استحقاق پکې ته نه مغفرت کامله ربنا اعاده د مخکینی ربنا لپاره د بعد عهد اے رب زمنا واغفلهم بوزدوی لرباقچو د کرو آ ومن ما سوک چې بچ کتا د ګناهونو په دغه ورځ نو تا په معنی وکړو را برې لوی ان الذين كفروا صلورم عنوان یقینا کسان چې کافران دي حکم نامه د حمیم مومن چې سکن نه لري بغض د خط سره کوي نو باغزین مع الخط یقینا ما کسان چې کافران دي اعلان ورته کړي شي چې هغه عذاب د الله ډیر لوی دی د غوسې ستاسو نه په خپل ځان ممقتکم انفسکم د غوسې ستاسو نه په خپل ځان از تزعون کله بچ کې دی تاسو لیل ایمانی په طرف دی ایمان فتکفرون نو کفر بکو تاسو اول عنوان د خط نه منکر څوک دا خط منی نو مقرب فرشتي حملت العرش هغه ته دعا کوي شرافت ته خط څوک دا خط نه منی پاغه د الله عذاب ان الذين كفروا ينا دون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم ينا مقت الله اكبر من مقتكم انفسكم پخفل دغسیستانا از تدعون ال ایمان فتکفرون کدا لمقت الله سره متعلق شي نو اتحاد زماني خوشته او پس د مزي د خبرنا تعلق د جاری مجرور د ظرف نه دی صحیح خبر دلالت په اتمام کوي متعلق دلالت په نقصان کوي اذ تدعون الى الايمان نو جمع قطب مقدر کا او دا بدا سشی لکه المنطلق زید فی الدار زید مبتدا مؤخر المنطلق خبر مقدم او کتا سی تو نوائی نو دا ترتیب او دا مثال به مصنوع دی شاز دی نو د استدعون د پاره ظرف مقدر رويسته شو عامل مقدر رويسته شو از تدعون کله بچ بلل شیطان سو ال ایمان ژوند را کړی دی دو زلا نو اقرار کړی دی مونږ په ګناهونو خپلو نو عاشته وتو تسلار دنیا هیر در اجل الهیبت خازن لیکی چې دو ژوند شو یو د دنیا او بل د آخرت نو د قبر څه شو